نه وي خلق لكم ما في الأرض جميعا ټول تاسو ته پیدا کړی الله پاک نفس صورت انسان شکل د انسان چې ګورې ډېر زیات شمار نه بهر دی لیکن حقیقی انسانیت دا ډېر کم ده حقیقی انسان صحیح انسان جوړېدل دا کوم انسان ده دا هغه انسان ده چې د خپل ژوندۍ مقصود او پیژني چې زه الله څخه پیدا کړم الله پاک چې د دنیا ته استولم او د ما په سر تاج خلافت شهادت څه دې سره پیدا کړم مقصود دا ده چې اول به خپل ځان اصلاح وکړي بیا هغې د بعد چې تا ته خلافت اولا شو نو چې کوم لاړ شي خلیفه یې کوي مقام جانشیني هغه کار به دا کوي نورو اصلاح به هم کوي کار به خورا خپل ځان به اول جوړ کړي بیا به نورو ته تعلیم کوي ارشاد به کوي اصلاح به کوي د هغه اخلاقو هغه نگرانی وکړي دا ګران کار دا آسان کار نه ده دې ته الله لو دې انبیاء علیهم السلام استولی دې دا هو اختی ای صحیح کای مقام چې کوم خلافت ته هغه د علماء ته چې الله صحیح علماء جوړ کړي ایدا نندو ګوره دا دا شنه چې ما تاسو ته بیان کو مختصر ولې چې بنی ادم ته دا پکار ده چې ځان نه بنی ادم جوړ کړي آدمی را آدمیت لازم است عود را گلبون باشد هیزم است عود لرګی دا په اور ته واچېږي ډېره قرباني کوي اوس کې د کوم تیل دی عود دی هغه خلکو په نظر کې معرض دی چې دا د عود تیل دی بونی ډیر مزیدار اجازه مندو بیا هغه دی بعد چې کله انسان هغه کې خلګونی نه وي چې دی الله بوین خلګونی رضا نه رسی بدا ته انسانیت نه ده اصل انسانیت لحم و شوخ نه نه ده چې تا غوښې ډېرې دي تا کې وازې ډېرې دي تا اعصاب مضبوط دي تا قد ډېر ویچاس کا نه آدمی یې جز رضایې دوست نیست باید هم تو سره چې د الله دوست رضا وپېژنې چې هغه هر ذکر دا کوم درس نظامی ده تاسو موږ چې کوم تعلیم کو مدرسو کې دین ما نظام الدین و بعضی کې دونه کې نظام الملک توسی لیکل ده نظام الملک توسی او نظام الملک کې یې چې لقب دی نو که کوم بادشاہي خو دې موږ نظامن کوي بهرحال امام غزالی رحمت الله علیه دې مدرسې کې طالب العلم و د بادشاه ته چې خبره وکړه چې ته خو ډېر زیات په دې طالبانو خلک د خو ټول دنیا پرست دي ټول دنیا ګټي دنیا په نیت باندې علم کوي بادشاه ډېر خفا شو چې دومره لکونه روپۍ دې لګوم چې دا مقصود دنیا ده نو علم مقصود خو دنیا نه ده که نه علم مقصود د الله پاک چې کوم د تا ته علم دی کړی دی نه به مقصود دنیا نه ګرځوې د الله پاک رضا به ګرځوې چې الله راضي یو نه تپوس کوي څرنګه راغلی دلته زه علم کوم ما پلار مفتی و دی چې زه هغه مفتی فتوا هغه رضا حاصله کړم خو ما ته الله پاک دنیا کې عزت راکړي ترقي راکړي دا راکړي بل نه تپوس کوي او دی چې ما پلار قضي و زه علم دې پر کوم چې قضي جوړ شو خو قضیانو خو تنخیوي که نه مقصود دا و چې ځان د غاښي و چې زم بل نه تاسو کوي چې ته علم څه دې پر کوي مې زه علم دې دې پر کوم چې بادشاہ وخت د علماو ته عزت کوي نو زبم بادشاہ په نظر کې عزیز جوړ شو نو ما ته ډېر تنخواه مو کوي بادشاہ په نظر کې وو زه عزتمند شم باشا چې دا خو وکي مغه خبره ده چې ټول دنیا پرست کیا یې راړو چې مدرسه بند کړ دومره پیسې لګو دا خو یو د خدای رضا نه وایم چې کله وته یې طالب ناس راشي دیوای لګولي و کتاب یې لیدو وته السلام علیکم هغه ته جواب کو چې وعليكم السلام بل خبره وسنه وکړه خپل کتاب کې لګیا و او دی چې دا خو به کومه ته توجه نه کړه نو به ما سره خبرې وکړي هغه چې خبرو ته خدای ته نه راغله چې خلکو سره مجلسونه کوم خلکو سره خبرې کوم نو به ته څه سره ولای مې د دې سره نه چې الله رضا حاصل کړم خو دې الله رضا ګوري دا بغیر علم نه حاصلېږي چې کوم شی جایز وي الله ته د هغې عمل کول محبوب دی لکه مونږ په دې سره الله راضي کېږي الیاذ بالله کسړی شراب کی سود کوي ناروا خبرې کوي په هغې الله نه راضي کېږي زه خو علم دې لپاره کوم چې زه دا امتیاز دا حاصل کړم چې کومو خبرو باندې الله راضي کېږي هغه وکړم چې الله راضي شي کومو خبرو باندې چې الله نه راضي کېږي هغه نه ځان بچي بس دا شای چې دا یو امام دا چې کوم دا د امام غزالی دی جوړ دا طالب امام غزالی بس ما دا روز ځای نه ده اخر پښتنه خبرې کوي چې ځنګل کې شیران پیدا کیږي ځنګل کې دا طلبه دې کې اولیاء بزرګان نه وي خو دې کې ګوري یا ساتي نه کې جاسوسان نه وي نه کې ډاکوان نه وي قسم قسم دي ته بیا چې کا سړی دی او نه کې سړی کتاب یې هدايه وي انګریزانی دته هدايه مخ پیشي هغه مقصود دا چې د حالات ټول وګورم بهر عزتمند اصل مقصود دا دی چې خما حول کې نو یې خلکو سره لکه الله پاک یې چې وکونو مع الصادقین دنیا کې څومره چې انسان تبه کېږي دا د ماحول نه تبه کېږي ماحول خراب وي بیا دا سیارت سیارت دا خراب شي تاسو وانی دور بر از یار بد تاسو وانی دور بر از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها بر جسم جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند ته چې بد او خلکو نه ځان ساتي کله به ساتي چې هغه نه کې نه کشي اولیاء او صحبت اختیار کړي هغه نه وبچي او دا بد خلق هغه ماحول کې پاتې کېدل دا د منګرنه هم مزیر دي منګول ته ته اوچی شي خو تا به صرف بدن لا شي مړ بشي او یار چې کوم بد دي دوست برجان او بر ایمان جنن میتا ټول ایمان خر کوي کله به دی وا خبره کوي کله به کوي کله به کوي اځه ځان له ګوري قرآن کې الله پاک یې تبیانا لكل شیء دا قرآن بیان ده د هر شي لپاره هر شي لپاره بیان ده یا قرآن کې الله پاک دا هم چې دا پیغمبر چې تاسو ته ماسره دا یت علیهم میبینی کتاب لیری بیا خیل که یو صفت داری چه ویزکیهم ویزکیهم دا ته عمل سبا تسکیه کوي تسکیه ته معنا صفه کوي اندرونی روحانی نقصانات هغه نشاندهی او ذکر چې دا تا کې نقصان ده دا ځان نه وګورئ نو کله دې کپڑے سبا کوي نو مزکی ته ضرورت شته چې تزکیه وکړي او سره خپل د تزکیه خپل نشي کوي یعنی دغه چې دا نه ډېر خبيسته ته ګوره چې چا سره تا بحث په خبردار شي په یوه غلطه خبري په غلطه خبري وټینګي هغه یې برابر وجوهات بینې کړي اجي دا وجه دا دا وجه دا دا پیدا خپل غلط خبرې برابر دلایل پیش کړي ویلې نفس دا نه برداشت کوي چې زه دا خبره تسلیم کوم چې زه په غلطه پیدا تسکیه ته برابر لکه پیغمبران الله پاک سوالي اوس خو پیغمبران نشته کا خدا چې صحبت ته اختیار کې شاغل کې اتا تسکیه اتا فقیر شي ګوري اې څنګه تاسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جعفر صادق په صحبت کې دوه کاله تیر کړي بیا دا بیان ده لو لستنتان لهلك النعمان که هغه دوه کاله نه وای نعمان یې ثابت په هلاک شوی ده به سبا اور هغه جعفر صادق امام روحانی د نوستنات او نشاندهی وکړ او تزکیه رااله او الله پاک چې کوم ما ته دا مقامات راکړو نو امام صاحب څومره لوی شخصیت و لیکن هغه هم مزکی ته ضرورت و امام احمد بن حنبل بشحافی رحمت الله علیه هغه په صحبت کې پاتې و اجازه سندو داسې لوی لوی علماء کرام د لوی لوی واقع پاتې دي هغو د هغو نه فیض حاصل کړی ده بیا هغو ته د شی صفا زونه الله پاک هغه کوم نقصانات یې هغه بیا خارج کړو لري غرض دا ده چې که چېرې موږ دا غواړو چې موږ هم خپل زړه صفا کو په دې کې تسکیه راشي ګورې پیغمبر هغه ته چې قران راغل ټول صحابه عربیدانو کړو ټول عربیدانو لیکن بیا پیغمبر الله پاک کتاب سره واستولو چې ته به دې کتاب تعلیم یې کوي او تسکیه نو کوي دې خپل نشي کوي موسی څنګه چې الله واسو تورات کې واسو موسی علیه السلام واسو واسو چې ته به تسکیه کوي ته به صفائی کوي درنګ چې کوم د عیسی السلام چې الله پاک انجیل ورته ورکو نو عیسی علیه السلام واسو واسو بهر حال صرف مادری زبان دا کفی نه ده ډېر خبرې دي چې بغیر د خپل شیخ نه بغیر د خپل استاد نه هغه پته هم نه لګي خلک یې سار نه کوي نو چې څو څه سنا نو چې ما څه څه سنا خو دا خو دا کنه نو پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد ټول کوي په دې انداز نو چې تاسو د پاکستان زنده باد په کې وینا نه کوي نو کو سعودي یې پر راوړي چې علم زده کو کنه معلومات حاصل کو یې خدای رضا معلومه کو چې پاکستان زنده باد نه کوي نو تاسو ولې خدای رضا به څنګه معلومه وایي دا کوئی نه یو کنه بهر علت نه دی الله پاک موږ تاسو باندې ډېر فضل او کرم کړی چې موږ ته دا توفیق راکړی دا وخت موږ دې خیستا د شباب د قرآن دا دې کړی د سره ده دا بیا له لوی انعام ده بهرحال دې مختصر وخت کې سره علتمند توجه ورکول دي دا شاید اعلی اصلېږي چې ته کله خپل ځان سره لاړ شي بیا مختن نه ورستو څوک څملی ته پاتې کېنې الله پاک ته عبادت کې او مراقبه شروع کې هغه مراقبه کې بیا عجیب خوند دا خو دوه منټه وي د بدو اعمالو دی وجنه بالکل خلق باندې مسخ شي خو ځان خبر نه دا امام ابو مولا هم له هوري دا اوس نه دې تر شوې ده آیا چې ما یې درویش بازار کې ولر ما ته یې چې احمد علي چې ته سره خو دې او شې ده اوس په تاسو باندې کوم چې سره ته خدا غوښه دې کې نه دي اته انسان خدا چې الله یو پیژنه هغه راځه اصل ما دې دا ټول صحیح نه نکړ وې دا سړی دی چې بیا وا ما ته ولې ته څه څه وکړه چې بیا نه زر ما ته وکړه څوک دې ځوان څوک خندران او نه کوي ورغو ورسې ورغو حکم سي ته پوس کوي چې خیر ته وخه اړې لوی مقام ورسره د بدو اعمالو دی وجنا صورت مسخري وځو کې ګوري د مولا شخص پېښور کې سکول کې ډېر لوی ولیلاو د درخواست مرحوم لا یلو چې د دې جنرې ته ډېرې ملایکې راغلي ډېر معنی دا چې کله درخواست مرحوم وفات شو د بعضو کسانو ویلو چې د دجالي ته وون ډېرې ملایکې راغلي خو څوک ملایکو لیدونکی شته نه ده چې ملایکې وکړو ملایکې څوک ګوري هله ګوري چې الله پاک ورته بصیرت بطیني بصیرت نه ورکوي د مولانا فاطمه نعمتي رحمت الله علیه ته خدای ته کوم قوت یې کړ باندې دا لمه دی بندو یو صاحب عشق مجازي کې مبتلا و دا لا زرار ورته یې چې حضرت د خدا سره عشق مجازي کې مبتلا یم خو نن خو ډېر وډه شو طالبانو کې دا پیدا کېږي مترسي چې ډېر ګاونډیان یې او دا یې او دا یې څوک نو مولانا غسن انیسي رحمت الله علیه هغه ته یایي چې نن مسجدې کې سبحان ربي الاعلی په ځای کې د هغې نامه واخله هڅو کله کوه هغې نامه مو واخله نو دا خو کفر نه ده چې ته یې بلل کوي مونږ کوي سیده کوي سیده خدای ته کوي که هلک ته کوي دې وړه شو چې سجده کې مغه نه و هغه ماته په پښتون سره کې پیل سره وکړ د دې نظر غبراو شو سبا راشه مزما ته مخه مخ کېنه ده نظر دې شاو کوم بیا څه نو دا ده چې لولی اولیا هغو په یو نظر سره انقلاب سړي کې پیدا کړي او هغې کې مزي او نظر وکړي بهرحال اصل کې الله پاک موږ ته عشق حقیقي محبت دا نصیب کړ نن سبا ګورئ عشق نشته دا مستقل مضمون ده تمیز العشق من الفسق بشک امتیاز د فسق نه او چې ټول فسق دي بشک نشته دا اوږده خبره ده الله دې موږ ټول ته صحیح طریقې سره هغه نیتونه راکړي چې په هغې نیتونه کې هم ډېره صفایي